هغه څوک چې بدلی نعمت الله په کفر سره من بعد ما جاءتهم پس داغي چراغلی او حاصل شوی دتا بین الله شدید العقاب بشک الله ډیر سخت عذاب ورکوونکې دی زینا للذین کفروا الحیات الدنیا خسته کړی شوی دی هغه کسان ته چې کافران دي دا ژوند د دنیا ويسخرون من الذين آمنوا او ټوکی کوي پاکستان پوری چې مؤمنان دي والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه او کسان چې متقیان دي اوچت به په کافرانو باندې پرز د قیامت والله يرزق من يشاء بغیر حساب او الله روزي ور کوي په دنیا کې هغه چاله چې غواړي بشمارا کان الناس امه واحده ودا خلق په یو وخت کې په یو دین باندې چې اسلام دی او نازل کړي او دې سره کتاب او رښتینه ليحكما بين الناس چې فیصله وکړي د خلق مینس کې فی مختلفو فی هغه مسلو کې چې دی په کې جګړه کړې وي ومختلف فيه الا الذين اوتوه او جګړه نه وکړي په هغه مسله کې مګر هغه کسانو چې ورکړی شي هغه ته کتاب من بعد ما جاءتهم البينات پس دا غینا چې راغلیو دي تا احکار دلیلونه بغیم بینهم دا اختلاف یې کړو د وجې د زد نه په خپل مینس کې فهد الله الذين آمنوا پس اوس الله هدایت کو مؤمنانو ته په قران سره لمختلفو فيه من الحق هغه مسلو کې چې دی په کې اختلاف کړو چې هغه حق وي باذنه په خپل اراده سره والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله هدایت کیا چاته چې وواړي په طرف د لارې نیغي والذین آمنوا معه متى نصر الله او کسان چې مؤمنانو د سره نوې به چې کله به د الله مدد الا ان نصر الله قریب او بو پیغمبر چې خبردار امداد د الله نږدې دی یسالونک ماذا ينفقون تپوس کې استانا چې دې سخرج کې د الله په لار کې قل ما انفقتم من خير وایو ته هر څو چې خرج کوي تاسو د مال نه فلل والدین او الحق د مور او پلار دی او الاقربین او بیا د خپلوانو ولیتاما او د یتیمانان او المساکین او د هر قسم محتاجو او دا بد کاری تاسو ته پاسان تکرو شیان او ډیر زلا بد بغنه تاسو یو کار او هو خیر لکم او بستاو د پار ډیر فائدہ مندي پاسان تحبو شیئن او ډیر زلا تاسو به محبت کوئ د یو کار سره او هو شر لکم او استاو د پاره ډیر نقصان او تاوان والله يعلم والله پوي تاسو په فائدو باندې وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ په خپل فائدو باندې يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کې استانه په حق د میاشتو د عزت کې او په خپل کفر کول په الله باندې په مسجد الحرام او خلق من کول د مسجد حرام نه و اخراج اهله منه او شړل دا خلقو چې لایق دي د دې مسجد حرام د دینه اکبر عند الله دا ډیر لوی دی په ګناه کې د الله سره والفتنه اکبر من القتل او دا شرک کول ډیر لوی دی په ګناه کې د قتل نه ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه وی دا کافران چې جنگ وکي تاسو سره حتا يردوکم عن دینکم ترغه پورې چې واړی تاسو لره د خپل دین نه چې دې ته فتنه وي ان استطاعو کچر د دې وس پوشي ومن يرتد منكم عن دينه او هغه څوک چې واوړي د پتا سو کې د خپل دین نه پیامت بیا مړ شو او هو کافرون او یې دې په دې کفر کې اولائک حبطت اعمالهم پس دغه کسان دي چې ضایع شو ټول عملونه د دې په دنیا په دنیا کې او آخرت په آخرت کې هم اولائک اصحاب النار او دا کسان جهنم یان دي هم فیا خالدون دی با په جهنم کې همیشه ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل اسلام قبول کو والذین هاجروا او کسان چې بیا د دې لپاره هجرت وکړو وجاهدوا فی سبیل الله او جهادونه وکړو د الله په لار کې اولئک یرجون رحمت الله نو دغه خلق دی امید اوساتی د الله د رحمت والله غفور الرحیم الله بخشش کون کې دی مهربان کذالک یبین الله لكم الآیات دوسی الله بیانی استاز د پار احکام خپل لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو سوچ وکړئ په دې کې په دنیا هم د دنیا د پاره او آخرت هم د آخرت د پاره ویسالونک عن الیتاما او تاسو کې ستانه چې د یتیمانو څه حکم دی قل اصلاح لهم خیر وای او تا چې اصلاح کول د دې لپاره ډیره بهتر ده وین تخالطوهم او که تاسو مال شریک وای د دې سره فاخوانکم نداستا سرونه دي والله يعلم المفسدا او الله پیجنی هغه سړی چې فساد کوي د یتیم مال خوري من المصلح دا غچانا چې هغه اصلاح کوي ځان ته بچ کوي ولو شاء الله لعنتکم کچری الله غواړي نو تاسو به مشقت کې وغورځي ان الله عزیز حکیم بشک الله زور او حکمت والده ولا تنكحوا المشركات او ماخله په نکاح سره مشرکان خزي حتا يؤمننا ترغه پوری چې ایمان راوړي ولا امه مؤمنه خير من مشرکه او خامخا غوینځه چې مسلمانه ده دا ډیره بهتره ده دا مشرکی بیبی نه ولو اعجبتکم اگر که خوندر کی تاسو لمال او حسن داغي ولا تنكحوا المشرکین امور کوي مشرکانو ته په نکاح سره خپل اولاد حتا یؤمنو ترغه پوری چې ایمان راوړي مسلمانان شي ولعبد مؤمن خیر من مشرک او غلام مسلمان ډیر بهتر دی د مشرک نه ولو اعجبکم اگر چې خوندر کی تاسو له مال او حسن داوی اولائک يدعون الى النار دغه مشرکان چې دي او دعوت یې دا دی چې بیانې الله آیاتونه خپل خلق د پاره لعلهم یتذکرون د دې د پاره چې دی نصیحت قبول کړي ويسالونك عن المحيض او تاسو کې استانا چې حکم د حیض څه دی قل هو اذن وایو ته چې دا ګندګی ده فاعتزل النساء فی المحیض نو جدا کې خپل ځانونه د بیبیانو نه په وخت د حیض کې ولا تقربوهن او منځ دې کېږي دي ته حتا يطهرنا ترغه پوری چې دی پاک شي فیضا تطهرنا پس کله چې دی خې پاک شي فاتوهن نراتل کوي دي تا من حيث امركم الله داغه طرف نه چې الله تاسو ته امر کړی دی اجازه کړی دی ان الله يحب التوابين بشک الله محبت کوي د توبه استونکو سره او يحب المتطهرين او محبت کوي د ځان پاکونکو سره د خیر کارونه واتقوا الله د الله نو یریږي دا د خیر کار دی وعلموا پوښی انکم ملاقوه چې تاسو به ملاقات کوي الله سره وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته ولا تجعل الله او مگر زویدانم د الله عرضه لایمانکم نخا د پاره د سوګندونو تاسو چې سوګندونه کوي د دې خبرو نن تبرو چې احسان وکوي چا سره وتتقو پرزګاری کوي وتصلحو بین الناس او چې اصلاح کوي د خلکو په میانس کې نو د دین تاسو سوګندونه کوي والله سميع عليم په هغه سوګندونو چې قص کړي زړونو تاسو والله غفور حلیم الله بخشش کوونکی دی او ډیر صبر والا للذین یؤلون من نسائهم داغی کسان د پاره چې قسمونه کړی چې نه بنزدیکی خپل بیبیانو ته تربصو اربعه اشهر مهلت ته سلور میاشتي فإن فاؤوا کو واپس شو د خپل خبرې نه او نږدې شو فإن الله غفور رحیم بشک الله بخشش کون کې د مهربان وین عظمت طلاقا کچری وی دی ایمان لرون کی په الله باندې پرز د آخرت باندې وبعولتهن احق بردهن فی ذالک او دا خوندان د دی لایق دی واپس اغستو سره په دغه موده کې ان ارادو اصلاحا په دې شرط کې د دې اراده چې مونږ به ژوند خطیرو ولهن مثل الذي علينا بالمعروف او د دې زنانو د پاره هم حق شته دی په نارینو باندې پشان داغي عليهن چې څنګه په دې باندې حق دی د نارینو بالمعروف او په جائز طریقه وللرجال علیهن درجه او د نارینه او په دې باندې فضیلت ته الله عزیز حکیم او الله زور اور ذات ته او هر کار د الله د حکمت ته